بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه صحابه کرام مبارک چې کوم شبهات خلقو پیش کول پای کې د وی شبهه بنیاد د صحیح بخاری دا حدیث ته کوم جمال استره صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3456 دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مخاطب کړی دي او دای فرمایلی دي چې تاسو وخامخه د مخکنو خلکو په نقش قدم باندې روان شئ کچره خلک د دب په غار کې په سوړه کې ورنه نه وتی نو تاسو هم پای کې ور داخل شئ قلنا یا رسول الله نو موږ ته پوسو کو اے دا الله رسولا الیهود والنصارا تاسو مراد د یهود او د نصاراو نه دی یعنی موږ به پیروکار شو د یهود او د نصاراو قال فمن رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کی چاو زمان اور سوک مراد دیخ د يهودو او د نصارا او پیروکار وشه ای صحیح ده ته صحیح بخاری حدیث ته پدې کې شبهه پدې انداز جوړی خلک څنګه د سیدنا موسی علیه السلام مخالفت دغه اصحاب کړو او داغه په غیر موجودګۍ کې د سخی عبادت کړو بیا داغه فرامین نه تسلیمول الله چغیلا که محکام ویل داغه مذاق به وړاو ابه نه کو بیا وی چې دا دلیل لري دی چې صحابه کرام هم دا قسمه کارونه کړی بیا دا غي شواهد سری دا شواهد غي ډیر شی پیش کړی یو صاحب باندې ډاکټر تیجانی لګیا دی او ټوله لیکلی دی چې صحابه دا چلو کو دا چلو کو دا چلو کو دې کارونو کې سره فهرست کاردار دی کم چې هغه لیکل دی ان شاء الله موږ به دا غوې یوې یوې شوبې جواب کوو خپل مسلمانان رونه به پویو چې دا شبهه ده محض دا اعتراض دی د دې څه حقیقت نشته د یو سړی چې خوې خراب شي ناغه پسم سیز باندې مې اعتراض کوي سړی چې بیمار شي داغه د خپل خون خراب شي داغه د خو اکسیزم تریخ لګي دا د مزاج خرابي چې مزاج نه خراب نو بیا خلق خوګ او تریخ پیجنی ته صحابه کرامو په خلاف کې کداغي مزاج خراب نه وي نو بیا به د احادیث او ناغي دا قسم استدلالات نه کول وجه صدا د استدلال یا زمونږ د خلکو د غلطه غلطی زمونږ دارا چې مونږ د دین اصل ماخذ ته ناراضو خلق دنیا کې شپېته کاله او یا کاله جون تیر کی خو کته هغه نه تپوسو کې چې تا د قران مجید سه حصہ د استاد نه ویلې دا ترجمه سره تفسیر سره ځان دې پوهې کړل یا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سه حدیث د استاد نو ویل دی چې تا پاره فهم حاصل کړي پوهه حاصل کړي علم دې حاصل کړي زما خیال نه دی جواب به نفیږي دا څوک نه وی چاو کم کوس خلق به چي ودا وی چاو نور اکثر خلق صرف فضائل تر حد لګیای نور علمی خبره دی قوم له نور دی او چې کله علمی خبره نه نه بیا د قوم زوال شروع کیږي علمی لحاظ سره علمی فهم پکار دی علمی پوهه پکار ده بد قسمته نه دا سيزونه خلق خلولی ظاهر کې لیکن د دې چې کوم ډونګېواله دی دا غي فهم ته د کوزیدو کوشش نه کوي ته دې په باب کې لومبنه کوم شبهه چې هغه پیش کړی دا او کوم شاهد پیش کړی ناغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مرض الوفات شروع شو ان هغه بیماری چې پې کې هغه وفات شو ته مرض الوفات وایي الله صلی الله علیه وسلم مرض الوفات شروع شو ناغه فرمایل کتاب کاغذ او قلم وروړې ډیر پارا چې زستاسو د پارا سسیز الیکم چې بیا بلاری کېږي نه حکم هغه فرمایو خدا حکم چې فرمایو نو دا کوم روزوا دا حدیث کوم چې واویل دی اول د شبرن به شبرن زران به زران دام د صحیح بخاری حدیث ده او دا بل چې وایو کوم حدیث دام د صحیح بخاری حدیث ده 3053 کتاب الجهاد والسیر کې په باب 176 کې حدیث تراخ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایل چې قلم کاغذ وروړې چې تاسو له سولې کوم زید دې چې مونږ غي پسې منډه وو او دا غي د خبره داسې تنقید وکړو چې دا غي سرخ په نه خدارا چې مونږ علمی خبرې وکړو د پوهې خبرې وکړو دا غي شبهه دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قلم کاغذ وروړې نو صحابو کې سیدنا عمر فرمایل چې حسبنا کتاب الله موږ له الله کتاب پوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مرګ تکلیف ده نو زکه داسې قسم خبرې کوي ناغه منې که خلک چې تاسو زمون خو عوام پرې چې خواص تم د دې پته نشته دی چې د حدیث مفهوم سره او صحابه کرامو واقعي حجره ویلو او آیا دا عمر ویلو ټولو خبرو وضاحت پکار دی فیصله پکار ده چې د حجره دغه معنی خو نه دا کوم جوایه تاسو او دې وینکه سیدنا عمر هم نه سیدنا عمر یا بلچا یا بلچا دا اویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا لیکل او نکړل په دې وجہ دا دی هغه ګستاخی دا کمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې کړی دا دا نافرمانی کوي دا اعتراض دی ته دې اعتراض جواب علمی طور په تاریخ ما چې د آباد شروع کو نو ما چې د کافر کافر ویل نو سند جوړي علمی جواب کول پکار دی چې سړی علمی طور معلوم شي یو سړی دا چې د حدیث مفهوم سره او آیا واقعي دا خبره دا سوا صحیح بخاری کې چې کوم روایت دي مرفوع امت پر متفق دی چې دا سخترین روایت دي دا اجماعي خبره ده په دې کې اختلاف نشته لري ما سوا د خلقنا چې هغه یا معتزله دي زړه زمانه کې یا نوې زمانه کې یا خلک چې هغه انکار د حدیث ته حجیت کوي د دې وجه دارا چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د خپل کتاب درې زلا د دې چانټی کړی ده باند دریو لکو احادیث نه هغه دا انتخاب کړی دی او درې زلا کړی دی دته التزام د صحت وای ته دا مطلب نه چې د هر هر حدیث صحیح دی دا نه مطلب ته دې مطلب دا دی چې د دې اکثر احادیث صحیح دي او مت پرې مجتمع دی چې دې سړي کوشش کړي دی التزام کړي دی د صحیح حدیث جمع کولو او تر ډیره حد پورې د الله په فضل کې کامیاب شوی دی صحیح رویه دغه ده سخلق لګی دا غی د دې تپوس بو کی چولې امام بخاری اماسوم ته وینا بیا به وای چې معصوم نه نو خطا کیږي ته به چاو نو بیا په یو یو حدیث اعتراض کوي په دغه اعتراض ته وتا موږ نه پریږو دا خبره صحیح ده چې امام بخاری معصوم نه دی او دا هم صحیح ده چې هغه التزام د صحت کړی او تر ډیره حد پورې کامیاب دی خود دې دا مطلب نه چې په دې کې ټول حدیث کمزور دي خدایم نه مطلب چې دې ټول حدیث لکه د قران غوندې دي افراط او تفرید نه موږ ځان واسو دا یو انساني کوشش ته بشک لیکن تر ډیره حد پورې امام بخاری رحمه الله په خپل کوشش کې کامیاب شوی دی اوس د خلکو چې کم حدیث باندې اعتراض یې هغه زموږ مخې ته کیږي ان شاء الله موږ به دا غا اطمینان او تسلی پیدا کو ان شاء الله اب بیا دانوي چې دا حدیث په دې کې موجود دی اصل کې هغه خپل دماغ لستی یې د داسې خلقو نه حدیث ویلی هغه کتاب چې هغه حدیث خپل ویلی نه اعتراض چې صحابه کرام باندې کوي خلک چې حسبنا کتاب الله عمر ویلی دی او ویلی چې حجر رسول الله د حدیث په کتابونو کې داسې نشته او نه په دې حدیث کې داشته دا خو اجمال لپاره کې پنا کتاب الله ډېر عجیب او غریب حدیث دی روافض د دین دا استدلال کی چې عمر رضی الله عنه صحابه کرام نری پریخي د خبره تا چغی قلم کاغذ دوات وروړي رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کی او منکرین حدیث د دین استدلال کی چې عمر رضی الله عنه حدیث حجت نه غني دراسه مظلوم حدیث ده الکافی یو کتاب دی دا غي او پاکستانی رافیزی ترجمه کړی دا نو پای کې دای کتاب نوم دی الشافی نو پای کې لیکلی دی چې د ټول لړمبنه منکر حدیث عمر رضی الله عنه زکا چې هغه ویلو چې حسبنا کتاب الله موږ د الله کتاب کافی دی حدیث ضرورت نشته ته وایه کم عقل به دی چې دا کم ته وی چې حسبنا کتاب الله دا چا ویلو دا خبره تا ته چا وکړه دا حدیث دی کنه دی آیا ته د رسول الله په زمانه کې موجود وې چې عمر دا سه ویلو ته وې چې نه دا هوتا ته د امام بخاری په اسناد را ورسېده کړ چې دا حدیث حجت نه دی دین ولې دلیل نشي دې خبره دا دواړه افراط او تفرید ده دا مونږ شروع کو بالکل د بنیاد نخ بنیاد دارې چې دا حدیث 3053 کم چې د سید الله عبد الله ابن عباس فرمان هغه فرمایي چې یوم الخمیس وما ادراک ما یوم الخمیس د زیارت ورځ تا ته څه پته را د زیارت ورځ څه ده دا د عربو انداز دی د یو سیز لویوالی چې بیانې نو دا غي ذکر په داسې انداز کې کوي الیوم الخمیس وما ادراک ما یوم الخمیس په دې ورځ یو ډیر درون کار شوی دی درون کار دا شوی دی دا خبره چې بکولا نو ثم بکا حتا خزوا دمعه الحسبا ابن عباس دومره وجړل پس مکه ناست لاندې کانی لواند شو دومره وجړل داوله دا خبره د دک دا د تکلیف دا پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیمارۍ د شدت خبره ده چې د جمعرات پر ورځ باندې د زیارت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتد برسول الله صلی الله علیه وسلم وجعه یوم الخمیس د زیارت پر از پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف او درد ډیر شو مرض الوفات چې کم شروع شو نو پای کې بهوشي پای کې تکلیف پای کې دردونه د زیارت پر شروع شو او په روز هغه فرمایل ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تدلوا بعده ابدا سشی راولې لیکم تاسو له یو کتاب لیکم چې دا غې نه ورستو تاسو گمراه کیږئ نه اوس ګوره شدت د تکلیف شروع شوه په دغه ورځ ده او کله چې انسان ته تکلیف ورسی او د په دردونو کې نو دنا ډیر عجیب او غریب خبرې وزیخ رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانو هغه ما فوق البشر سسیز نو په دې وجہ د تکلیف او د درد د وجې د صحابه کرامو خیال لاره چې دا تکلیف د وجې دی لګیا دی هته غنګوړې نه وي دا غنګوړه نه ده بلکې تکلیف او شدت چرایشی نو انسان سا عجیب او غریب خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی پاغه هم د مرګ تکلیف راغله او دمر تکلیف هو چلا سه اوبو کې خو تور تخور یو لوخه او پې کې اوبو پرته وي او داګه کې بار بار لوندو په مخ به راخ او فرمایل وې چې ان للموت سکرات د مرګ ځان له تکلیفات یې په داسې حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تو ایتونی بکتابن اکتب لکم کتابا لن تدلوا بعده ولا فتنازعوا د صحابه په دې کې اختلاف پیدا شو چې دا تکلیف شدت ته نو ځکه دا خبره داسې کوي غنګوړه خو چانه دی ویلې قالو نو بیا خلق ویل صحابه کرامو کې چا ویل چې احجر رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هجران ته نږدې دی حجرا غنګوړو ته نه وی دلته آیا د دې مرګ نږدې شوه دی زګدا سے خبرې کوي آیا دومره تکلیف کې مبتلا شوی دی چې داسې خبرې کوي موت نږدې دی جوړ رائے ورکړي خلک خپل خپل اس د حدیث په کتاب کې دا نشته چې قال عمر حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چرته نه دی ویلي چا ویلي دی قائل نه معلوم او وی چې حجره دلته حجره دی بشک لیکن نور مفصل احادیثو کې احجر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی استفهامیه دی آیا د رسول الله هجران نږدې لري زکه دا خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبره کوله هغه وخت سیدنا علی موجود او کنه موجود موجودو سیدنا علی ډېر شجاع دی ډېر بهادر دی انکار نه کوو د دې نه لیکن د خلکو خیال لای چې دا ټولو صحابو کې بهادر دی دې سره زموږ اختلاف ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا وی چې راوړې شی لیکم عمر هغه نشي منې کوله دا خلک په دې نه پويږي چې کدا وحي وا د الله د طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا خامه لګلا یک رکاوټ چان شه پیدا کول خدا سے معلومیږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اجتهاد دی اجتهاد د داغه په دی وجه صحابه کرام په کې اختلاف کوي چې نه موږ دا الله کتاب کافی دی په دې وخت کې دې ته تکلیف دی تکلیف نه ورکو الله حسبنا کتاب الله دغه مطلب دی دا خبره سیدنا عمر نه کړی د دې قائل د سره نه معلوم چې دا چا کړی دا خدغه مجلس کې سیدنا علی موجود دی ک سیدنا علی رضی الله عنه دومره تکلیف چې نور صحابه کرام داغه مخ ته نشي ودرې دی نو په کار دار چې هغه خپل خبره نافذ کی هغه صحابه کرام خو کې چې تاسو سوکې چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان بندوي روافض اعتراض خو کو خدای ته نه کدل چې څوک بدا سوالم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم عمر ته نه کړي ټول صحابه کرام ته کړي اکار کله شوی دی دا د جمعرات پروز باندې شوی دی یعنی د زیارت پرز پر رسول الله صلی الله علیه وسلم شدت سره شدت سره تکلیف شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکه مې پورې ژوند دی او بیا دین رستو زیارت جوا خالی اتوار سلور ورځې ژوند دی قبل فرض دا خبره دا سوي چې دا الله د طرف نه حکم وي نو دې سلور ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره لیکلې وي لیکن سلور ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خوښ شوی دی چې جمعات تم تل دی نو کدا دا الله حکمي نو دا قران حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا ایه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته اے پیغمبره د الله ټول پیغامات په خلقو ته رسي او کته ته یو هم پریخي دا کم چې د رسول دی هغه کل عدم دی اعتراض کوي خلک لیکن دې ته نو ګوري چې دا مونږ کم بکواس وکړو دا اعتراض د سر نه غلط دی چې حسبنا کتاب الله غي ویلو د پیغمبر نه انکار وکړو مخالفت وکړو سلور ورځې کې چې کله ژوندې ده او نورې خبرې کوي نورې خبرې زتا ته خیم داغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه اخري کلام صدق دا حدیث تفصیل راځو بیا خو چې تا ته دا معلومی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحیح بخاری متن دی چې یوم الخمیس زیارت پر زغت تکلیف کې شدت پیدا شو په دغه ورځ حسبنا کتاب الله غویل له صحابه کرامو نه پرې خېغیت زیاتې وکړي نو یو بل موقع دا چې ایتا حدیبیه وی صلح حدیبیه پاګه صلح حدیبیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه سره یو روغ کړی دا داغه صلح لیکون کې سو کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه ا کاغذ دستاویز هغه علی رضی الله عنه لیکو پای کې سر کې یو جمله وا جمله دا وا چې دا هغه روغ دا کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه سره کړی دا دا کومه جمله کینه مکه ویل ک مونږه ته د الله رسول غنلې مونږ به تاسو سره جنگ نه وکړي مونږ خو تا د الله رسول نه غنو په دې وجه باندې مونږ تا سره جنگونه کوو تدا محمد رسول الله په ځای ولیکا محمد ابن عبد الله محمد کم چې د الله بندره دا الله د بنده زوی دی صلی الله علیه وسلم محمد چې پلار نومي عبد الله دی دا څه ولیکل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صلح ډیره غوړه وخ پلیکلو د محمد ابن عبد الله محمد رسول الله کې د رسول الله رسالت نه ختمه ده روغه په کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی ته فرمایل محمد رسول الله کټ کا دلرګه کدا اولی کلی شي نو ام ز رسول الله يم او کدا او نلی کلی شي نو ام ز رسول الله يم الله هوته یو ځلوي دو ځلوي درې ځلوي هغه نه کټ کوم سره خیال لې جناب علی ګستاخی کړل او صحیح حدیث ده د حدیث کتابونو کې لیکل دی اره خبره ګستاخی نه کله کله د یو خبرې بنیاد جدا یې بنیاد دا چې علی هم هاشمی دی او څوک چې مطالبه کوي هم هاشمیان دي اگر آئے دادا چې ته د الله رسول یې مونږ ته د الله رسول غنو کدی تا نه غنی نه غنی مونږ محمد رسول الله لیکو د اختلاف ته د ناز اختلاف وي حکم هغه نه منل لیکن څنګه چې هغه کافر شوی نه دی نو داسې نه عمر کافر شوی نه صحابه کافر شوی دا ټول استدلال په جهالت په بی علمه باندې مبني دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې خو یا کم ځای دی لیکل محمد ابن محمد رسول الله دی لیکل هغه خول نه رسول الله هغه میټاو کو اول ته لیکه محمد ابن عبد الله ته دې دا اختلاف بیا شروع شوه دی چایا رسول الله لیکل ورتل کنه ورتل دا یو ډېر علمی خبره ده رسول الله امي وو امي دا مطلب چې مور ته منسوب وو ان پړ بمانه جاهل نه لستلې ته نه وکړي تم کله کن پړ جاهل یو شي غني کنه خو جدا جدا سوزونه ان پړ باندې هغه بنی آدم چې هغه د چاره لوستل نه کړي او جاهل هغه چې بیل وي ایو چیز ده بل چا دا وای نه هغه ور واخلي دغه دا ور غستو سره چا سز نه د کړي چا نه نه ویلی نه هغه تان پړ وي یعنی جو پڑا ہوا نہ ہو ته چانه زده کړه نه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایلی دی چې سنقره او کفلا تنسا الا ماشاء الله مونږ به تا ته هغه څه پړو کو چې هغه ستانه بیا یریږي نه هغه الله نه زده کړه کړې نو بار کې دا اختلافي بحث ته چرته دې باندې دوه درې جملې لګي بیا چې کم خلک وی چې تر اخره پورې امیو کنا امینو پاتې شوی دا سلف نه ډېر تیزه مسله را روانه ده ایبان بعض خلکو بعض علما او تبیدین هم ویلي او زما په خیال یو سلور پنځه کال مخکې په کراچۍ کې یو ډاکټر او ډاکټر شکیل اوج دا غي غریب قتل هم په دې خبر خلکو کړي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم امي نه غنا زمون خلکو دا خبره نه ورځي کاندي ته د ګولې په جواب وي جاهلانو کاری دغه پوهه خلک د خبرې جواب کوي وجل نه کوي په وجلو باندې مسله نه ختميږي مسلې د ختمېدو طریقه مکالمه ده مباحثه ده یو سړی کې یو باطل پرس قتل کی هم کفر نه ختميږي او یو سړی کې یو توحید پرس قتل کی نوم توحید نه ختميږي په دې ما سوا د فساد نه بل څه نه پیدا کیږي دا سم د جاهلانو کار دی په خوان د جاهلانو کار پوهه خلک بحث کوي مباحثه کوي د خبرې تحت ته کوزیدو کوشش کوي هغه مطابق بیا قبول کوي کبار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ سری حکم خو سیدنا علی نه منله دا غیم وجه ده وجه دارا چې ته رسول الله کته په خپل روانه روان کما کې دا طاقت نشته لري چې محمد رسول الله روان کما ته تعویل بدلږي هم دغه شان خبره که صحابه کرام کړي چې حسبنا کتاب الله چې موږ له الله کتاب کافی دی او دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف دی مور کې څه قلم کاغذ سندلېږي نو دا غا اعتراض نه نه دا انکار چې هغه کې نه غنې پدی بنیاد باندې کې چې کافر دی او د رسول الله نافرمان دی دا غي جون لګو ګوره هغه چې د مکې نه هجرت را کړی دی مدینه منورې ته راغلی دي څه د پاره راغلی دي د دې د پاره راغلی دي چې کله کور ارسه پرې خره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داغه د اتباع په بنیاد باندې جنت ته لړشي دې انصار چې دشمنه کړې دي خلکو سره نو سره پاره کړې ته دې د پاره کړی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي لہذا دا ممکن نه ده چې دا غیر اختلاف وي د خبرې سره چې نا رسول الله به موږ له سن لیږي دې سره هیڅ اختلاف نشته مونږ ویل د زیارت پر ورځ د صحیح بخاری د روایت مطابق داغه تکلیف شروع شو او وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګل پر ورځ شوه سلور ورځې ژوندې وو نو کدا څه خبره دا سوي چې دا الله حکم وي یا دا غیر رسول ضروری وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بخامخا لیکل وي لیکن نی دی لیکلی معلومیږي دا چې دا دغه څه اجتهادي خبره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم دانه چې کنه هغه تر اخره پورې دغه شانته او خبره نشوي کولای دا سنن نبی داوود د زمانه اس کې په دې کې حدیث نمبر 5156 کې سیدنا مغیرہ بن شعبہ نقل گئی د سیدنا ابو موسی شری د مور نخ هغه نقل کړي د سیدنا علی رضی الله عنه اخیری کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې الصلات الصلات زه تاسو ته وصیت کوم د مانځه مبارک څنګه سستیم د مانځه مبارک اکثریت د مسلمانانو موږ له اهمیت نور گئی کې کوي نو یو هفته ول هفته کوي جمعې برز بعض خلک یې کوي متواتر یې کوي لیکن جمعه ته تشریف نه وروړي جمعه ته چې سړی ناراضي ځان لکې جمع سره نه کوي نو اویش درجه ثواب کم ملو شو یعنی یو سره یو موز کوي او جمع سره کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د فز یره د ځان له موز نه اویش درجه غوړه ده موږ دا ویلې دي بار بار چې کومګ له یو سره یو روپې را کوي دروازه مزدوري یو بل اویش روپې را کوي زما خیال لا چې یوې وار لسوک نه دی د دین په باب کې خيارتوب دارې چې سړی د مونز جمع سره کوي دې کې بهتري ده دې کې فایده ده دومره اهمیت تر لري چې کله د مرض الوفات کې اغلق غوندې خشو ګل روز نه غالبا د خالی یا د اتوار روز ده او د ماسپخین مونږ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې وکتل نو صحابه کرام لګیاو مونږه کوخ سیدنا علی او سیدنا عبد الله ته ویل ما پاسه جمعات ته زم او صحیح بخاری حدیث ته پاغي لاس کې خود رجلا هو تخطان الارض خپو ور پسې خط راخ کخ خپې راخ کې شو د اهمیت وې د جمع د موز دا حدیثونه موږ ته نه معلوم دي او نه د معلومولو کوشش کوو د موز د جمع ځان له اهمیت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض الوفات کې اخی یو صحابي دی نابینا دی فاصله باندې کور دی راغه د مسجد نه هغه وی یا رسول الله زه چې راځم نو کله کله ما سره خپل لار خودین کړي رهنوانه څه چلو کوم زه نارتی زه چې څوک نه بیا کور کوم جمعات نه وته کې شنه بیا ورته आवाज کراه چرای ورته بانګ اوري هغه بیا وځي هغه اذن فاجب راځه جمعات ته راځه اردا هغه ته عذر نه جوړ کړي زمون خلکو ځان لا عجیب عجیب عذرونه جوړ کړي ساړه به کی دا چل کی دا چل کی بلا مو د ډیوټه کړی کنه اوس هم چې کوم خلک ان ډیوټي نه ته پته ډیوټه کې هغه څه چل گئی دا ډیوټي دا مون دا ډیوټي دا دغه سستی مناسب نه ده دا جمع سره کول ضروری دی دا ډیوټي ده دا هغه ډیوټي ده چې دا معاف کی نه اش دا کوي چې موز جمع سره کوي جماعت سره کوي آخری کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دغه دی او دویم دا دی چې اتقوا الله فيما ملکت ایمانکم تاسو سره چې کم ما تحتی تاسو نوکران دي تاسو بچی دي تاسو کلاس 4 دا غینا د الله په بار کې ریږي یې سره سختی مګوي دا سه بوج پدی موج اچوي چې هغه غی نشي چتولې دا سه مطالبه مکوي چې هغه غی نشي پوره کولې اوس اخو رسول لګره د دواړو عملونو ته وګوره یو د الله سره تعلق دی د بل مخلوق سره تعلق دی د کم چې الله سره تعلق دی نو هغه په عبادتو کې سرتاج دی مونږ او د کم چې مخلوق سره تعلق دی نو هغه کمزور ترین انسانان دا غي د حق تذکره کوي خو چرته انګريز دوه درې جملې ولیکي کنه راي کې فلسفه تلاش کوي چې دې کې چې دا شی دی دې کې دا شی دی کاش چې دغه امر سوچ مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې هم کړی چې دې کې څومره لوی عبرت ته څومره لوی درس ته څومره نصيحت ته څومره فلسفه او حکمت ته یو سړی چې هغه مونږ بربادي نه هغه ټول دین بربادي او یو سړی چې د غریب غربا د کمزورو خیال نه ساتي د دکې انسانيت نشته سره د بار کې کومه شوبه چې و دا غي غداوه چې صحابه کرامو د رسول الله حکم نه منلې قلم کاغذ نه دی راوړي نو موږ ویل دا غي وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شدت سره بیمار شو انکار نه کړی او که سړی خامخا انکار انکار طرف ته دینو سیدنا علیم د صلح حدیبیه په دوران کې محمد رسول الله دروانه ول حکم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن هغه نروانه دا د نازغه اختلاف دی دا نه چې کنه حکم نه مني حکم منم لیکن ته دا الله رسولي کته په خپل روانه روانه کزې نشم رانولې دې نوعیت ته قتل پګاړي دا نه چې بس سړی اعتراض کوي چې صحابه دا چل کړي صحابه دا چل کړي دا دا غي د یو سوال جواب دی د دې حدیث لاندې کوم چې ما د صحیح بخاری اول ویلو په دې داغي نورم څه بنیادونه دي ان شاء الله یو سلور بنیادونه نور دي دا آینده جمعو کې ان شاء الله وایو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين